زده کړه دا خبره دې مقام کې چې الرحمن او الرحیم حواله سره الرحمن او الرحیم حواله سره دوه راځي یو را اداره کې دا دواړه صيغې د صفت مشبہ دي او دویم را اداره چې نه دا رحمان خو یقینا صيغه د صفت مشبہ ده خو دا رحیم نه دی دا رحیمه وای دا صيغه د صفت مشبه نه ده دا صيغه د چا نه ده د صفت مشبه نه ده او د هغه د پاره وجم ذکر کړي وای صفت مشبه صفت مشبه خو وی لازمی وي او د رحیم سنی زینو کې وی مفعول غواړي چې مفعول غواړي نو دا خو متعدی صيغه شو دا خو څه شو متعدی شو نو چې دا متعدی ده نو وای دا صفت دا اول صفت مشبہ ده او دا دویمه صفت مشبہ صيغه وای دا نه ده او د مبالغه د لپاره مستعمل شوی دا دا صيغه د صفت مشبہ نه ده د مبالغه صيغه ده او د صفت مشبہ خوش خو جمهور علما وایي چې نه دا دواړه صيغې د صفت مشبہ دي او په صفت مشبہ کې دوام وي چې دوام وي نو معنا د مبالغه ترې نه معلوميږي معنا د چا مبالغه چې نه معلوميږي اسمان دی وی دا دواړه اسمان دي اسم کله مقابله د فعل او د حرف کې راځي او اسم کله کله په مقابله د چا کې راځي اسم کله په مقابله د علم کې راځي نو اسمان بنیا للمبالغه دا دواړه اسمان دي دا دواړه څه شي اسمان دي یعنی عالم نه دي دا دواړه صفاتونه دي اسمان دا دواړه څه شي صفاتونه دي صف صفاتونه دي بنیا للمبالغه چې د دې بنا د چا د پاره شعر د مبالغه د پاره سوال چې دا اسمان وی نو بیا دا صفاتان ولې نه وي بیا ته وای دلته اسم په مقابل لچاره د عالم دی نو الله عالم شو دا رحمان او رحیم دواړه څه شو نو چې د دې مقابل شي او یا مقابل دی بارحال اسمان دي دا دواړه مقابل د عالم چې رواخ لپاره بیا دا څه ولې نه وي صفاتان وای صفاتان ته کې ځکه نه وي چې دې کې اختلاف دی کنه دې کې څه شری او که صفاتان ویلې ور بیا بچاوي چې دا د یوی نوعی نه بیا بچاوي چې دا ده نو دا خو د یوی نوعی نه نه دی کنه سو کوی چې دا یو صفت مشبار دی بل مبالغه نه نو د یوی نوعی نه نه دی کنه نو چې د یوی نوعی نه نشو د یوی نوعی نه نو د دې وجنه صفاتان تعبیر یو نه کا کم تعبیر وکړه اسمان بنیا للمبالغه دار مبالغه د پاره دي سو کوئی صفت مشبانه خو په دوام او په ثبوت باندې استمرار دلالت کوي مبالغه تر نه معلومیږي او سو کوئی نه دا دویمه خو یقینا د چا د پاره د مبالغه د پاره د خو بهر حال بهر صورت باندې مبالغه د دین څخه کیږي معلومیږي کل غضبان من غضبا او علیم من عالمه دا غضبان پر رحمان کې پیش کو ځکه چې رحمان کې خو اتفاق دی چې لاسی شی دی کنه الکه یو منټ یو منټ دا دواړه بناشی دی للمبالغه د مبالغه لپاره من رحمه دا رجاله معقول دی د رحمه او په دې معنی یو سوال دی چې ته وای دا دواړه معقول دی د رحمه نو رحمه خو متعدی دی کنه رحمه خو سره نو دا دواړه چې صفت مشبہ شي بیا به د رحمه څنګه سکیږي ماخوذ کیږي کنه رحمه خو سره متعدی نو لازمی به بیا متعدی نه څنګه اخذ کیږي ټیک شو جی نو جمهور باندې دا سوال دی او هغه چې څوک د رحم ته صفت مشبہ نه وایي پاغه خو په دې صيغه کې سوال نشته خو پر رحمان کې پاغم سوال دی رحمان خدای په ریزم څه شي او جمهور هو چې رحمان او رحیم دواړه ستري نو په دې دواړو باندې سوال نه په جمهور باندې پر رحمان او رحیم په دواړو سوال لري څنګه معقول شي درای باندې او په باز باندې صرف سوال لې په رحمان کې پر رحیم کې پاغیم سوال دا جواب وایا دا دواړه کې معقول شي د رحمانه جمهور نه جواب ورکړه نو دا رحمه به من باب کرامت واړو دا من ستواړو دی به موږ د افعال تخلیقیه او امور تخلیقیه او نه وایو دا چې زونه نه وایو چې هغه صحیح تخلیقی چې زونه هغه ټول د باب کرومه ناراضي کنه څه چانه یا د طبیعت کې سم مسائل او دا ټولې خبرې د کم باب ناراضي د کرومه نه نو دې به بیا موږ باب کرومه ته واړو چې کرومه ته واړو نو هغه شی دی لازمي یار دا رحمه به موږ چاته واړو کرومه ته ډېر به د اخذ د امور نفسانیو نه مونږ کوو د امور تخلیقیو نه به کوو نو دی به کرامت واوري چې کرامت واورو دا دواړه د دنه څه کېدلی شي معقوس کېدلی شي او د بعضو هم سوال ختم شو ځکه چې په خپله معنا به یې پرېږدي چې کله رحیم سره یې لګوي او باب کرامت به یې اړی چې کله یې رحمان سره لګوي چې کله چا سره لګوي پوه شوې که نه بنیا للمبالغه من رحمک الغضبان دې ګوره دوه مثالونه پیش کړي رحمان خو بل اتفاق څه شری صفت مشبہ نو دای په لازمی کې مثال پیش کمن غاضبه او علیم من علمه کې پیش کړه کده بعض په دې باندې خو څه شری کنه رحیم متعدی دی کنه نو دلته علمم څه شری کنه متعدی دی نو غضبان پر رحمان کې مثال پیش کړي بل اتفاق لازمی دی ځکه رحمان بل اتفاق څنګه لازمی ده او دا بل اړی مې په علمه کې پیش کړ په علمه کې ځکه پیش کړ چې د بازو په نسبت څه شی دی پوه شئ په خبره باندې والرحمت فی اللغت رحمت په لغت کې رقت القلب ته وایي رقت ته قلب چې زړه نرم شي و انعطاف هغه انعطاف مایل والی ته وایي چې تقاضا کوي د تفضل او د احسان تقاضا کوي رچا قلب ته قلب ته وای او هغه انعطاف مایل والی ته وای چې هغه تقاضا د تفضل او د چا کوي ومنه الرحم او د دې نه څه شی دی رحم رحم نه د خزه رحم اغم چون کې په بچی باندې سي دا مهربان یا تیرا د څه شي انعطاف مایل شي وتا نو د دینه څه شي هم دی رحم لانعطافها د وجر مایل والدتنا علامه فيها چې کوم په دې کې رحم دی واسماء الله انما تؤخذ باعتبار الغایات بیزاوی والا وای بیزاوی والا وای اسماء د الله نه دي د الله د نومونه رحمان او رحیم وای دا په اعتبار د غایو سره منګه په اعتبار د چا سره په اعتبار د غایب سره ولی که په اعتبار د غایب سره توانه مبادی سره والے نو رحمان خدا رحمت نه دی رحمت رقت القلب دی وي او رقت ته قلب دا غچا راځي چې دا قلب یو قلب خو یو جسم دی سنوبوري دی مرکوز دی په جانب ایثر مې د بدن کې نه بدن غواړي بیا خدای الله بدن امر غلا بالله قلب امر غه پکې بس شی وي رقت می نو بیا خو الله تعالی جسم شو العیاذ بالله ټیک شو دا څنګه رحمان کوم دا مسله ده او برحیم چې کوم دا مسله ده نو بیا خدا سوال واری دي نو د دې سوال نه د بچ کېدلو د پاره د دې سوال نه د بچ کېدلو د پاره بدا خبره منګه کو د دې سوال نه د بچ کېدلو د پاره به منګه چې اسماء د الله انما تؤخذ باعتبار الغایات د رحمت غایه څه شی د احسان کول چا سره د غضب وز غضب دی نو غضب خو سوران او دم ته وایي چې دا وینه جوش وکړي نو د الله وینه شته چې جوش وکړي خو دا منګه خپل په اعتبار د غایه څوک چې چاته غوسه شي بدلت اخلي څوک چې چاته غوسه شي نو څه کوي تنه نو پر رحمان کې به زیادت د رحم نه خدا زیادت په اعتبار کم مغستل کی او دا زیادت په اعتبار کیف مغستل کی کدا زیادت په حسب الکم شي یعنی په اعتبار د افراد او د رحمت افراد د رحمت سوق دی هغه مرحومین هغه مفعول هغه مرحومین نو مرحومین پر رحمان کې با مرحوم واخلې او په دې رحیم کې با هم چی مرحوم واخلی نو دی اول کې به زیادتی نو اول به دنیا سره لګای یا رحمان الدنیا دسی به وای ورحیم الاخره ځکه افراد په دنیا کې ډیر دي که په آخرت دنیا کې ډیر دي ځکه دنیا کې خدا ټول کفارم د الله تعالی خوراک کوي ٹھیک شو جی او رحیم بر چا سر لگای ځکه افراد د رحمت په آخرت کې څه شي دي کم دي ځکه کافران دنه ټول وباسه دا شو زیادت خو به اعتبار الکم که به اعتبار الکیف او که به اعتبار الکیف زیادت پر رحمان کې کوي به اعتبار الکیف یعنی رحمت حواله سره نو بیا به رحمان د دنیا غټو او د آخرت ټول سره لګای څنګه د دنیا غټ هغه دی چې د آخرت د حصول ذرایع وګرځي نو د دنیا د غټو سره او د آخرتو د آخرت ټول سره او رحیم بر چا سره لګای آخرت هغه غټ دی د دنیا وړو سره د دنیا وړو سره باید ځکه کیفن به پکې کمې اره راځي چې دنیا غو وړو سره ولګي موږ سم نن دې زیات مستغره کړو پته نه لګي بار بار موږ راوښه ته وګورو چې په هر حالت سوچ کیږي نو ګوره کبه اعتبار کیف کم اعتبارو کې رحمان کې کې اعتبار د کمو کې نو په اعتبار د کم سره به افراد د رحمت اخلي نو د دې افراد هغه مرحومین به اخلي چې په درجه د مفعول کې دی هغه به راخلي نو په دې اعتبار کې زیادت په حسب الکم دی د رحمان تعلق د دنیا سره دی ځکه افراد ډیر دي او کله اعتبار الکیف اعتبار کوي اعتبار د کیف کوي نو دا رحمان به بیا د دنیا د غټو سره او د آخرت د ټولو سره او رحیم به د دنیا بیا به دا څه نه رحمان ابلغ دې رحیم نه ځکه زیادت ته بنا دلالت کې په زیادت ته معنا کما چې قطع کټه کا قطع بار بار کټ کا بار کو بار دا وړو غټ ډیر زیات غټ وازا سوال ته وی زیادت ته بنا دلالت کې په زیادت ته چا باندې معنا حاضر خو اسم فاعل او حاضر صفت مشبار دلته خو لفظونه چې کم دي داغه معنا ډیره ده داغه ډیرو لفظونو والا نه د څنګه جواب دا قاعده وي کلیه نه ده سریه ده کلیه نه ده سره دویم جواب دویم جواب په ما حل ته کې توقعات دي دا اله چې د یوې نوعې نه راواخلي دا اله چې دلته خدا لکه دلته رحمان او رحیم کې زیادت ته بنا به دلالت په زیادت سمانا تا چې ما ته کم دی خو خو یو د اسم فاعل دا واغه سوبل دي صفته مشبار واغه نو یو یو راغه سوبل دي وذالک دا زیادت کله به اعتبار د کمیت سره او کله په اعتبار د چا سره نو فعل الاول بنا پاول بد سی و یا رحمان الدنیا څنګه بوای ذکر دی عام دی مؤمن کافر دواړو ته ورحیم الاخرت بوای ذکر دا خاص په چا پوره او علی الثانی بنا په ثانی بد سی و یا رحمان الدنیا والاخره یا رحمان الدنیا زکه چې د دنیا غټو ته شامل شي او د آخرت ټولو ته او رحیم الدنیا بابا یا رحیم الدنیا ځکه نعم اخرویه کلها جسام یعنی عظام ارج نعم دنیویه دی بعض جلیل لی بعض جلیل لی او بعض حقیر دی جلیل پکې هغه ته وایي چې د آخرت د حصول د پاره ذریعہ شي او حقیر پکې هغه ته وایي چې د آخرت د پاره ذریعہ